نو بیا خو څه خبره دا ورنه د کشر سه حق دی د لور سه حق دی چې مور وي او د زوی سه حق دی چې پلار وي ا د قسامت مسلې درته هغه احکاماتو کې تیری وي امام ابو حنیفه رحم الله مسلک د قسامت بارک دار نو کچره اولیاء د مقتول د قسم نه انکار وکي نو بیا به 50 کسان د محلي وال قسم خوري که محلي والو 50 کسانو قسم خورو چې موږ نه قتل کړي او نه راته علم شتا نو دا ټول به بری شي د په دې درېمه هجری کې پیدا شوه د په مدینه منوره کې بیا کوفه تلاړ دی د نبی عليه السلام وفات چې کېدو د دی عمر اتکالو دی په مدینه منوره کې وفات دی او د دوی نه تقریبا 25 حدیث منقول دي سورا د دوی نه 25 حدیث منقول دي قبر ګور دو قسمونه یو ته لحد وای او دویم ته شق وای دی حدیث کې د حافظ قرآن ترجیح او فضیلت ده چې ګور اهل علم اهل الحفظ دی لکه دنیا کې روان دي دینو په قبر کې روان دي کل دا حدیث امام مسلم مسندا مرفوعا ذکر کړي والبخاری تعلیقا امام بخاری دا حدیث معلق او تعلیقا نقل کړي بلا سندا وای خوب کې مې وکتل الله حبیب وای مسواک مې کولو مسواک ما کشر تور کولو خرات ویل شول چې دا دې کشر تور کا مشر تور کا د دې کوم د مشر فضیلت راغې د دې کې ګوره د مشر تقدیم د په مسواک کې بعد وی دي کې توام او اسکاکم او تلل او کلامم دي وېدال چې خلق ترتیب سره ناس نی پوښوي که ترتیب سره ناس دي نو سنت تقدیم د خي طرف والا دي فقال وذکر عن عائشه رضی الله عنها چې د الله حبیب مونږ ته حکم کړی دی امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان ننزل الناس منازلهم چې خلق خپل مرتبو باندې را کوز کور چا سره داغه د شان مطابق معاملې وکړو او الله وی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ها نو الله مراتبو کې دنیا کې فرق روسته خلق بخپل خپل مرتبو او خپل خپل درجو ته رسیا دو هی ابن الخطاب وردا لفظ هی روړې دلتا دا کسر د هاذا او سکون د یانه دا کلمه د تهدید او د رټنې دا رټنه غنتی وکا نو نه به منې کولو ما لره د وینا نه الا ان نهاهنا رجالا مګر دا چې دې دې کې داسې څه سړي هم اسن مني چې هغه په عمر کې زمانه مشرانو نګور کم عمر دي د مشران مخ کې دا سي جرأت نه کوي او دی والدی مدینی منوری تراوستو او د مور نکاح وکا چې پدی شرط چې زه نکاح کوم او زما او زما د دی بچی کفالت او پرورش بکای دی په غزوه بدر کې شامل نو زکه وړو کې اپ غزوه احد کې د الله حبيب یو نوجوان ته اجازه تو نو دی دې خو زمانه ست طاقتور نه دی مالې په پرزونو راولا نو دا غرو غرزولو د الله حبيب ورته اجازه تو کو نو احد او دین پس په تمام غزواتو کې د الله د حبيب سره شریکو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د په مدینه منوره کې سلور پنځوستمه هجری کې د وفات شوه عدد سے بیماری و بدن کې سردی پکې ساړه جمع شوه و نو هغه وخت با ورته وی چې ته او بګرم واو د ګرم دیګ د پاسه کینا چې دې سره دا بیماری ختم شي نو دې پاغه وبو کې ورو غرزه دو یشیدلو کې دې د وفات سببو او دا د پیغمبر معجزه وا